نه دا نیکی یعنی اصل نیکی تشدا نه دا چې بس تاسو کړهت د نیکی ویلې دا او ځان د زبرګ جوړ کړي لویا نیکی د الله د دین د پاره قربانی ځان قربان کړي او چې د الله د رضا د پاره د الله د خوشحالولو د پاره نو هغه جهاد دی او چې فیصله به کیږي قیامت کې نو دا باغ سړی چې هغه شهید شوی نو الله به ورته وایي پتا می نعمتونه کړو احسان کړو تاسو کړو دی وو یا الله ما هو jihad کو تر دې چې زه شهید شوم نو الله وو ای تا چې سلګړو قد قیل لکا هغه تا ته ویل شو تا خو دې لګړو چې خلک وایي چې فلانه خو مجاهد دی جریون ډیر زړه ور دی رابطه ته ویل شو کنه نو الله به حکم کی نو پړ مخه به جهنم ترا کاږي او جهنم ته به غورځي دویم به هغه سړی یو چې هغه له الله علم ورکړو نو الله به دوی تعالی مې علم درکړو تاسو کړیو دی وو یا الله ما خو به قران ویو هډې خو غواز باندې باندې دا به کول دا الله به خان تا چې سلګړو قتقیل لکاغه او تا ته ویل شو فصحب علی وجیه تا القی فی النار نو پړمخه براخې شي او جهنم ته وګورځول شي چې تا خو دې لګړ چې خلک وي فلانې ډېر خو قاری سیب دې او ډېر خو قرائت کوي ما خو تا ته ویل شو دریم باغ سړی چې الله ولا مال ورکړو نو الله وای ما خو مال درکړو نو دی وای الله ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك ما خو یو لار نو پر خو دې او چې کم ځای کې تا د خرچ ویلیو ما خرچ کړي الله وای فقط کیل لکه تا ته خو ویل شو درو غوای زګا تا خو دې لا کول چې خلکو فلان جوادون دې سخی دې نو تا ته خو ویل شو او جهنم ته به ورځي چې د قیامت پر ورځ الله به رحمت سورې کوي باغ چا چاغي په ګس لاس باندې مال لګو او خي لاس ته پته ونه لګي دا مال دا سه ولګو نوم د پاره نه و د جوار کوي یو تروړه به ورګي او هغه سر بشل تصویرانو باسي دا امداد یو که په شرمونو یو شرمای چې چاله ور کوي ادا وی امداد دی او پیکج دی او پیکج دی چې پیکج دی او که پیکج دی خو او امداد دی نای سر تصویران دی او دغه دی او ها دې پاره ځایو بوجای مې ورکړاو دوی مغه ځوان چې غلوې د الله په عبادت کې الکو او قران ته بناستو د الله عبادت به کو ورجل قلبه معلق بالمساجد بلاغ سړی چې دا غزړه ځوان د په جمعات کې زمات لا جمعه دونو تبه ځان د جمع مولا رسو سیدانو میاګانو په دای باندې لګی زګه غي خو په مال غنیمت کې په زکات کې شته نه والیتاما یتیمانانو باندې والمساکین مسکینانو باندې وابن سبیل او مسافر باندې زمونږه پنځپیر او خواوشا دایبه په دې راځو کې ډېر خیرات کېده د ګواب نه سبیل براغلیو د الله په دین کې د قران د زده کړې لپاره طلبه براغلی وو او معصوم بچي چې هغه به بالکل پاک ساکو او ابن سبیل به ومو نو براغلی وو چې چړې به هغه به ګرځید او یو کوسا کې به وی وظیفه راړی تاسو خدای وبخا د متقی صفاتونه مفسرین کوي څوک یو شان څوک بل شان خو قران چې کم صفاتونه کړی دي بس دا پوره دي کنه چې ایمان عقیده هغه پینځو سيزونو باندې چې ظالم نه بدلا نشي اغسته نو امن چا ترازی او چې څوک ټو پاک مار دی نو هغه زور ور دی نو با چې هغه سوي خلک منی چا څه کوي څوک ته غږ نه کوي زګوي ټو پاک دی ور څخه کمل کې قانوني او قصاص اغسته شي بیا به څوک ظلم نه کوي نو چې چا مرګو کنو خامخا به وجنی نه دا مطلب نه دی مقصد دا دی چې په قاتل باندې غاړه کې خودل قصاص ته دا لازم دی چا چې قتل وکړو نو هغه به غاړه دی قصاص دا چې با ټیک دی مان غلطی شوی دا قتل می کړی دی زه د قصاص لایق ما مخکې بیا د مړی د مقتول د وارثانو خوخه ده کاغی قصاص کوي او کنا غي معاف کوي او دیت تنالی بیا دا غي خوخه ده یا ایو الذین آمنو و ایمان والو چاغي وی ک اصل غلام مړک نو اصل باندې شي قصاص کوله نو داغه رد وکړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وینا هغه وی ک اصل غلام مړک نوم با قتل ولې شي زکا ان النفس بن ان النفس بالنفس نفس په مقابله د نفس کې ده نو نفس غلام هم ده او نفس اصیل هم ده او دلته چې وای الحر بالحر سما دا قیاس نه لینو قصاص نه لینو حیات بنی نه نه دا مطلب نه دی حیات یې اند خوشاله ژوند زګه چې قاتل قصاص کول شي نو بیا به څوک اسه مستی نه کوي چې مال په قانون شرعي باندې تقسیموي زکه جګړې چې راځي نو هغه دوه قسم دي یو جګړه هغه ته فوجداري کیس وای چې او راولګي بل اولی بل پچاکو وای پچړې وای دویم قسم جګړې هغه دیوانی یو چې هغه د جیدادي د زمکی د پیسوي د دولتي عدالتونو کې هم دوه قسمه وکیلانی یو ته فوجداري وکیل وای یو ته دیوانی وکیل وای فوجداري هغه د جنگونو او د جګړو وکیلی او بل دیوانی وکیل چې هغه د زمکو د جیدادونو وکیلی مقدمه هغه هم دا دوه قسمه یاد جنگ جګړی او یاد مال او دولت تقسیمی قران کریم په دوو قوانینو غار څخه ختم کړل په اول باندې هغه فوجداري مقدمه ختم کړي کتب علیکم القصاص بس لنډه خبره چې چا ظلم وک مرګ وک زخمی ک بس قصاص بګول شي دویم ختم ک په دې دویم قانون چې باسمان دولت په قانوني شرعي تقسیمیږي نو آی کې څوک دا نه وای چې مال ډیر او مال کم بس الله دا لسه مقرر کړی یا به در کول شي ضرور د خور په دوی سي باندې دا د خور یو کنال زمکه رسی نو د خور رور دو کنال رسی لانډه خبره ده نو بشکا ګنا د دې پاک سانو باندې چې برلې دی وصیت لا ان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدونکې پوها فمن خاف من موسین خاف یعنی علما سوچ پوشد وصیت کونگی نا جنفان د ظلم نا جنفان یعنی عدول عن الحق چې ملک امن الا برازي چې قصاص اغستې شي امن به الا راضي چې مال په قانون شری باندې وی شي امن به الا راضي چې خلک روجي نیوي نو چې روجه نیوي دیو لوګي او تن دی عادت نو میدان جنگ کې بده په لوګا او تن دا بیکار نه یو چې د خپل مال چې حلال مال دی او داغه نه دی ځان ساتي او ټول ورځ نه خوري دی وجنه چې الله وای نه به خوري او دې ته ځان ساتي نو سبب دې پردي مال نوم ځان ساتي پردي مال به هم نه خوري نو په د باندې شمیر دې درا د نورو نه بیمار دې یا مری یا په سفر دې کدرو جاو خړا نو قضا به راګرځي والا الذين يطيقون باغسان باندې چغی طاقت نه لري دروځي شیخ فانی دې بوډا دې او بوډا خړپ دې نو ای بس کوي والا الذين يطيقون باغسانو چي طاقت لري روزه اروجه ونی ولا فدیتون طعام مسکین فدیه طعام مسکین سم مطلب روزه ټولا میاش ونی ولا اختر کې وسر سایه ورکی او دریم معنا زما طلب درا دې رو جاو نیولا ما خام دې غریب لا ډوډای ورکی امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي چغا عبادت بدنی او عبادت مالی دواړه یو ځای شي میاش در رمضان غدا چراغ لګل شوی کی قران هدل للناس بیان دې د ټولو خلکو د پاره هدایت په معنا د بیان موږ مخکې د هدایت معنی کړی وی چې هدایت په ګڼو مانو باندې راځي یو هدایت په معنا د بیان ټولو خلکو لپاره بیان دی لکه سوره آل عمران اراده کوي الله پتا سبحان دې آسانتیا اراده نه کوي پتا سبحان دې ګرانتیا سمته دین آسان دی نو الله چې اردا کم دین خی پای کې ستاد لپاره آسانتیا ده یسر مراد دین عسر بی دینی د دین کارونه ټول آسان دي د بی دینای کارونه هغه ټول ګران دي اوسر نه مراد دوزخ یرید بالله بكم اليسر اراده کوي الله تاسو باندې د جنت ولا یرید بكم العسر اراده نه کوي په تاسو باندې دوزخ الله دوزخ ته نه بیایي او چې تا عمل داسې کې چې هغه د دوزخ سبب ګرځي خود بو تاسو هغه حدیث کې راځي یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو نبی علیہ السلام ویلو خلق آسان دین تراولای ګرانو دینونو کې مپرې دای زیر والله ور گئی نفرتونه والله م پیدا کوی نو دا مطلب نه چې تش تبشیر کوا تنذیر مکوا دا یې مطلب دا دی چې د الله نه مو متنفر کوا زیری ولا ورکا چې الله رضا کا الله به جنت درکې ولې دوګ منو وای دا تا دې لپاره چې پورا گئی تاسو شمیر لرا آیاتونه راشي او سړی نه پويږي دی آیاتونو مخ کې سره سره تعلق دی یا رسو سره نو هغه اصل کې نو هاتو د جمله مو ترېزه وای مو واتا د قران په اصطلاح کې ادخال الهي وایو دا کله یو فائدې لای کله بلې لای دلته لتیقظ جما کول یو ځای کې دل خزو استاد سره هن لباس لکم په خوانو امتونو کې دا نو هن لباس لکم دای جامې استاسو وانتم لباس لهن تاسو جامې اید دای زما طلب خزا ز خاوند پار لباس دے خاوند خزا ز پار لباس نو چې جامه او لباس هغه پلیتی مسکیږي مزکیږي چې جامه دې پلیتای نو مز نه کیږي نو چې خدا مشرک ادا نو نکاح کم ځای کې وشو مشرک سره نکاح نه کیږي او که سړی مشرکی نو سره نکاح نه کیږي د یو بل حیالی دا خزا خاون بیا ندی هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا خزه جامی تاسو تاسو جامی اید دای او په دې الله چې تاسو با خیانت کې وګورئ خپل ځانونه نو مهرباني وکړه په تاسو عفو وکړه تاسو نه یعنی لره ګس تاسو نه دا بوج چې تاسو چې ما د خو سره کوی شي فل ان بشرون نو سیو ځای کې دي خو سره وابتغوا ما كتب الله لكم تر دې پورې چې سر ګن شي تاسو ته تار سپینه د تار تور نه تار سپینه او تار تور څه مطلب کله چې سبا راوخیږي نو بیا به خوراک نه کې تر سبا خاتو خوراک کول شي او چې سبا راوخود بیا به خوراک نه کې نو سبا به را خطلې مولا به بانګ شروع کې دی ویل وې زری او چونډای نه سوار راکا الا بیا روجه الا یو ګلاس وبراکا نو چې سبا غتل بیا به خوراک نه کې بس سبا غتو پورې دا ثم دم صيام الى الليل بیا پورا گئی روجی لا درشبه پوره ولا تباشرون لیل چې کله نور پریوزی نو لیل شروع شي چې رشوت په ملک بند کړي شي زګا چې رشوتي نو بیا حقدار ته حق نه ملاويږي نو په ملک امن ناراضي امن الا راضي چې رشوتونه په ملک بند کړي شي ختم کړي شي چې رشوت علي نو امن بسرا شي لتاک بلو فریق من اموال الناس دې دا پارا چوکرای سټ عیسا د مالونو د خلقنا بل اسم په کول د ګنا باندې وان تم تعلمون او تاسو خو پويږئ چې رشوت په عمل کې چلیږي نو هغه کې بیا من ناراضي زګای کې حقدار ته داغه حق نه ملاويږي انصاف نه کیږي یا سالونا کان الہ الله تپوس گئیستانا په بار د میاشتو کې یا سالونا کان الہ الله تپوس گئیستانا په بار د میاشتو کې څه مطلب مخکې تعدیف الافعال ادب په افعالو کې چې رشوتونه مو ورګوي رشوتونه مالي استادی فی الاقوال ادب ورګي په اقوالو کې چې به ضایع خبرې مکوي د میاشتې تاسو ساسا ساجه د میاشتې څنګه دی او میاشت مطلب دی او میاشولې کمیږي زیاتیږي چاج لا ولاړل واپس براتل نو بیا په کوشان راتلل وی په دې منګه ګناګار تلیو اوس منګ پاک ساک راغلیو نو د چانې نه براو خاتل شاته نه با کور تراتل ولی سال بیرو بیان دا دل بیوتا من زوریا ندا نیکی رات چرا زی تاسو کورون دا شاگانو نا د الله نه یریږي او عمل دې صحیح و نو الله به دې امداد کوي او الله به دې کامیابی اوس اصل داواد مضمون ثالث القتال فی سبیل الله تعالی ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله مینا نه کوي د زیاتی کوونکو سره وجنه دی لرا کم ځای کې چې بیا مې دی او کوي دی لرا د کم ځای نه چې اوخلیه تاسو یره دا هډیر زیاتې نه دی چې جنگ ور سره وګي وی وجنی کلو نه وباسي نو جواب والفتنه اشد من القتل او شرک ډیر لوی ګناه دی قتل الله دای شرک ای نو چې دای شرک ای دی دا الله حق وای نو د دای وال د دای استل دا ګناه نو والفتنه تو اشد من القتل شرک ډېر لوی ګناه ده قتل نه ولا تقاتلوا من المسجد الحرام او جنگ مګوي د سرا په مسجد حرام کې حرام کې دي نو خیر ده د حرام د عزت د وجه جنگ ور سره مکوئ نو کدی در سره جنگ کوي بیا بسکه کدی جنگ کوي نو بیا کوا حتا یقاتلوکم فیها تر دې پرې چې جنگ کوي تاسو سره پدی کې فإن قاتلوکم فقتلوهم که جنگ کوي تاسو سره نو وجنی دیو وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگ کوي دای سره تر دې پورې چې پات نشي شرک سما لب تر سو چې شرک د دنیا نه نه ختم شوه تبا جهاد کې تبا جنگ کې دیو جی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دوانو قاتل الناس حتا یقولو لا اله الا الله ما ته حکم شوه چې زبا جنگ کوم د خلکو سره ترغه چې لا اله الا الله وایي تر سوچ توحید نه خور شوه نو دا زما د جوان سره تړل شي دی چې زما جنگ کوما نو یو معنا دا وقادرو ما تعالی د ګنا فتتون جنگ کوي زې سره تر دې پورې چې پات نشي شرک او دې معنا فتنه امتحان تکلیف نو معنا دا وقاتلهم حتا لا تکون فتنتون یعنی حتا لا تکون فتنتون لا یفتن مؤمنون معرف القرآن مانا کئی جنگ کوي د سرا تر دې پوره چې تکلیف کې و نو چولې شي مؤمنا ويكون الدين لله او شي دین د بار د الله او دل دوی که ظالمین بیا خیر د زیاته کوا فلا عدوان الا للظالمین نه نه ما مخ کې ویلو کله کله تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره نو معنا دا ځان لیوانه کیه چې ګینې ځ لیوانه مده الله لا یجلن احد علینا فنجل فوق جال الجاهلین نو منګه سزا ورکو زیاد دا هغه سزا د جاهلانو نه بیا موږ سزا چې ورکو بیا دا چې ورکو چې عادل لري الا لا یجلن احد علینا فنجل فوق جال الجاهلین دلته هم دا معنا فاین دانو کدای منی شو فلا عدوان الا للظالمین نشره سزا زیادی مگر ظالمانو باندې د فعل تعبیر کوي په سزا د فعل اشار الحرام بشار الحرام میاش د عزت په مقابله د میاش د عزت کی دي څه مطلب هغه سلور میاش ته چې هغه د عزت او د احترام وي نو پای کې احترام کوي جنگ مکوي زی قاعده ذوالحج محرم او رجب جنگ مکوي هو که تاسو سره جنگ کوي نو بیا جنگ کوي فمن اعتدى عليكم نچاج زیاده اوګه پتا سبحان دې فاتدو علی بمثل ما تدا علیکم فاتدو زیاته اوګه نه زیاته نه بیا خو زیاته نشه چې تا باندې زیاتې کړې دي ته دا غي جواب کې نو دا خو زیاتې نشو بیا ځکه تا سره زیاتې کړې دي مطلب دا سزا د زیاتی ولا ور کوي فاتدو علیه یعنی سزا د زیاتی ور کوي تا سره زیاته وک ا د متقیانو سره دی د الله امداد دا هغه چا سره دی چې هغه متقی او پرهیزګار یو د قران دا قانون دی کله کله یو مضمون روان کړي نو دا هغه مضمون متعلق بل مضمون هغه میانس کې ور سره راړي چونګه مضمون د جهاد روانو بجمع الاموال په جمع کولو د مالونو باندې چې مال جمع کې او دا الله په دین باندې نه لاګي نو دغه کافر به غالب شي زور اور شي مال به هم درنوالی او بی عزت به دیوم کی نو مال اولاګوا چې څنګه جهاد کې بدنم کړيږي او مالوم لګي دغه سي باج عمره کې مال اوم لګي او بدنم کړيږي د دې واجنا حج عمره کې مالوم لګي او بدنم زری زری شي ازمنګا عزیز تر واجلا وی دا عرفات نه راتلو یو بابا و بای ولار دی بابا پښتون و دا پښتون خو چې ستړی شي نو دی خو بیا بل شان دی بابا غوسه او وی ایماندار راشه ما د لارو اډې ته بوځي زکلی ته دم وی زو ته ورنږدې شو چې بابا ولي وی ما دې سړیا ما په دې غوبل کې سکول خدا لغړه نه سړې د دې راوسته می غابای ته اشاره وکړه ا زګا سړې زری زری شي او ستړې شي پاجاو په عمره کې سړې ستومان لاړ شي بیا چې توافونه کې او سای کې سړې زری زری شي معلوم لګي بدنم کړيږي وادم العجا والعمرات لله پورا کیا جا عمره د پاره د الله نو کبن کړی شوی تاسو د حج عمره نه فمست سره من الحدی نو پیش کیا چې آسان وی تاسو د دینه من سره نور مرګریو آی سره مور وا دورونو ویدای چې عمره وکړه سرونه خره جوړ مور له هم سره وکړو آیا ورور سره هغه ولا سر خره دی ابل ورور چې راغې ویجدا سیو قتل وی چې و دا لالا خو ټول بی بی پشان دی دی دغه بی بی له حساب کوي وی دا لالا خو ټول بی بی پشان دی دی وی ففیدیات من صیام بیا فیدیات روجونا او صدقه دنیا صدقه او نسکن یا قربانی نو کلا چې په امن شوي تاسو د دشمن نه د بیمارای نه فمن تمتع بالعمره نو چا چې فائدہ واغ سب عمره سره حج تا حج تمتع چې نیت د عمره وکي بیا سره خره بیا د حج را دراشي بیا نیت وکي فمست سرا من الهدی دومره پیسې ورڅخه شته چې دې پټلې راتلې شي خرچه کولې شي او کور کې خرچه پرې خو دې شي نو بیا په د باندې حج فرض دی فمن فرض فین الحج هغه څوک چې مقرر شه په هغه باندې په دې میاشتو کې حج فلا رفسا ولا فسوکا ولا جدال فی الحاج فلا رفسا نو نبا دے جمع کئی ولا فسوکا نبا بدکاری کئی ولا جدال فی الحاج او نبا جگڑ کئی پہاج کی انسان کې الله سلور خوونه اچولې دي سلور قوتونه الله انسان کې اچولې دي یو قوت قوت شهوانی دی شاوتی چار یو انسان داغ شاوت شته دیم قوت جدالی دی د جګړو غز قوت غضبی چې غوسه ورزي او د جنگ کوي او دریم قوت شیطانی دی چې د فساد فسق دا او څلورم قوت ملکی دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه مجموع فتاوا کې په تفسیر سوره فرقان کې لیکلي دي چی قوت شهوتی، قوت شیطانی، قوت غضبی او قوت ملکی کم یو انسان چې هغه کې قوت شهوتی غالب شي دی بیا مور خور نه پیژني دی بیا خپل پر دیوم نه پیژني زګه دې د بیا ټول کار د شهوت سره ای په چا باندې چې قوت شیطانی غالب شي نو د ذکر هغه بیا بس د شیطانت دروانی هر کار به د فساد دروانی چې خلینا خبره او باسي نو سغول بخوري او قوت حیوانی قوت حیوانی چاگا والی بس که غوئی تا تو آخا چه نم دی پخکر وئی که تو ار سرخه که مثال د خری لته درکې زګه په د باندې هغه قوت حیواني غالب شوی او بچا چې قوت ملکی غالب شي نو دې بیا پرهیزګار او نیکوکار یو پامبیاله مسالم باندې قوت ملکی غالبو پنیکانو بندګانو هغه قوت ملکی غالبی نو نور قوتونه بکی کلا غوسه ورزی کلا حبیبیانی بچی خو قوت ملکی غالب شي نو دا درې قوتونه ذکر کړل چې دا درې قوتونه بل ځان نه لرګي او یو قوت ملکی و پرې دی چې قران لا رواني حج لا رواني خدا بکې چې قران لا رواني نو قران خو د حج نه لوی دی ځکه که حج فرض دی نو قران کې الله ویلي دي نو قران د ټولو نه لوی او قران ته ناس دی دا نور خوی نه ځان نه لری کا الحج اشر معلومات حج میاش د آیا میاش ته مقرر دي نو هغه څوک چې مقرر شه په غبان په دې میاشو کې حج نو فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج نوا جما کوي نوا بدګاری کوي نوا جګړه کوي په حج کې وما تفعلوا من خير يعلمه الله ځان سره دوخه اوسا او لوی دوخه دادا چې ځان د سوال نه ساته دانا چې روان عمره لې او ځان سره د پاټل بوک په جیب کې چولې دل دینه د نیت دې چل دې وسوال کوما از سوال په نیت باندې رواني نه ځان د سوال نه اوساته چې زه په دې نیت باندې مزه واتقونی یا اولی الالباب یری ایمان و دا عقل خاوندانو لیسا علیکم جناح نشه تاسو باندې ګناه چې ولټوي تاسو مال طرف دراب تاسو نه تجارت کې ځان لرس کې حلال غټي د فضل اطلاقي کی په مال ګس اخبار مخ کړه جمعات نه وته نو دعا وای اللهم انی اسالک من فضلک الله ستان استا فضل غواړم سمات لب رزق حلال درنه غواړم فضل اطلاقی پر رزق حلال باندې اللهم انی اسالک من فضلک الله ستان ستا فضل غواړم یا رزق حلال درنه غواړم زکه جمعه ته چې ته وزي د دنیا د پر وخت غو من فضل الله لیسا لیکم جناح نشته تاسو باندې ګناه چې ولاټوي فضل طرف طرف تاسو نه رزق حلال افعال له استاسو نیاد گئی الله لرا پشان دی عادل استاس خپل مشران الله یا سخت دین په یاد ولو کې زګه د عربو دا قانونو چاغي وحج پورا ک نو بیا به خپل مشرانو تعریفونه کول مشرانو صفاتونه به کول اور چا باغ خپل قصیدی وی د خپل مشرانو هغه قصاید به وی او صفاتونه به کول سبا معلقه چاغه زړات کړي او پای کې هغه د خپل مشرانو تعریفونه کړي وو نو د خپل مشرانو تعریفونه به کول یو حاجی شقی بدبخته بدبخت حاجی هغه دی چې هغه د نوم د پاره حج وکړ او نیک بخت هغه دی چې هغه د الله د رضا د پاره وکړ اول شاکی او بدبخت حاجی حج یو که خو د دنیا د نو نام و نشان د پاره یو که لا تل نه یزان سره لګي حاجی فلان د نوم د پاره حج یو که وا مینو مې یقولو باز دینا سوق دی اوس حاجی سعید نیک بختا چې وایي وار به زمونږه را کې مونږ له په دنیا کې حسنا توان د نه کای و فی الاخرت حسنا اخرت کې اجر د نه کای وقنا عذاب النار اوسات مونږ د عذاب د اورنا دا نیک بخت اجی دغه کسان چې د لره برخه دا سرج دی وکړه او الله دې زری صاحب والا او څوک چې پاتې شو درې مې راځي تا نشته د ګنا په د رد یو کله ما ځا مولا عرب زګا د عربو د چا دا ګمانو چې دورز جمرات اولی درې مې راځي ته مې ساري ګنا ده او د چا دا راي وا چې درې مې راځي ته ایثار شه چې دوه ورځې جمرات اولی او بدرې ما نه اولی نو ګناه دی الله د دواړو رد وکړو که دوه ورځې اولی بدرې ما نه اولی هم ستا خوخه ده او بدرې مې ډېر کم خلک اولی ځکه هغه داسې زری زری شوي ستړي شوي چې بدرې مې بیا سمې نه راځي بس وای دا اجازه شته دا دوه ورځې اولی درې مې ته بیا نه پاتې کیږي الا ماشاء الله فمن تعجل فی یومین چا چې تلوار وکړه په دوه ورځو کې نشته ګناه پد سوچ پاد شدره میرا زیتا نشته ګناه پد د بار د هغه چا چې ځان بچ کړي ګناه نه ورته ګلا او یریږي دا الله نه پوه شي تاسو ودی الله ته پورته کړی شي و من الناس اوس منزل د دواړو حاجانو د بدبخت حاجی منزل او د نیک بخت اول د بدبخت ومن الناس بعض خلقنا من يعجبك قولو في الحياة الدنيا هغه څوک دي چې دا جو کې ورته تعالی وینا دای په ژوند دنیا کې واذا تولى سعى في الارض او کلا چې واوړي ستا خوانا نو کوشش کوي زمکا کې د لپاره چې فسادو کې بدی کې ويهلك الحرث والنسل او هلاکی فصل او نسل مؤمنانو والله لا يحب الفساد او الله مینا نه کوي د فساد سره کار دی چې د فسادو کی روانه و کی داغه ناکار حجی مردان کې یو سړی اورون لا سپېړه ورکړه چاړون دې په سپېړه و نو هغه چې کې وایي چې سه مړ دې کړم وایي چې سه مړ دې کړم چا ورته وی الکه تاسو څه پتا چې د حج کړي هغه ورته دا سه نا ترس گزار بغیر دا جینه بل سو کین نو د حج کړی یو او انصاف پکې نه یو کار فساد یا جسے بھی خدا جسے کار ټول عمر شر فساد خلق تبا کول جنگول ويهلك الارض والناس لا والله لا يحب الفساد او الله مینا نه کوي فساد سره و اذا قيل له اتق الله کلا چې ویل شي دا ویریګه د الله نه دا ورته ویل مړه د خدای نه ویریګه الله نه ویریګه تاسو کې خلک د بشارت کړي دي دې کې تا ته صفای ده هغه ذات له ذاتو بل اسمه ونیو د لړای ذات په کولو د ګنا ګنا کول ورته عزت کاری مړه وې دې کې زی عزت من کې دې خپل کې اړمی بس زته به غمه ما فحسبو جهنم نو کافی دل جهنم ولا بئس المعاد او بدا بچونا دا جهنم او باز د خلګونا عثمان زل دا غ نیک بخت حاجی باز د خلګونا سوق دی چا خرڅې خپل ځان د پارا د لټولو درزا منتیا د الله ځان خرڅ کی او الله د الله رضا پیوالی ځان خرڅي او الله رضا کوي ځان تکلیف ته نسی خو الله رضا کوي دا الله د رضا لپاره ځان کړی ځان تکلیف ته نسی یا ایو الذین آمنو استرغیب ورکی بیا جهاد تا چې د الله دین کې پوره ورځه دا نه چې آسان دي نوافل دي یا تسبیح دي نو هغه معنی او چې میدان کې جنگ دی نو بیا نه معنی یا ایو الذین آمنو خلو فی سلم کافا وا مومنانو نزی او نوزی په اسلام په کړای کې ټول فی سلم د اسلام هغه کړای کې ټول ورونو دا نه چې سر دې دنه دې او خپې دې بار دي خپې دې دنه یو سر دې باري ولا تا تبیو خطوا دې شیطان متا بظاهر کې گئی رسم شیطان انه لکم عدو مبین دا شیطان دې ستاسو دشمن خیارا انه لکم عدو مبین شیطان ستاسو دشمن دی سوره فاتر شپږم آیات وګورئ سوره فاتر آیت نمبر 6 ا ان شیطان لکم عدوان فاتخذو عدوان انما یادو حزبه لیکونو من اصحاب سعیر یقینا شیطان ستاسو دشمن دی نو دشمن ورته وایي انما یادو حزبه لیکونو من اصحاب سعیر بشک دې را غواړي خپل ډلې لاره تاسو خلاف وګڼو بوم نیوی کمزور در باندې نه ده او کوم اولاد د الله درکې نو دې کې د حکمت حال ينظرون الا ايات يوم الله في ظلال من الغمام اوس تخويف سره د مثال سابقینو ير ورګي او مثال سابقینو پیش کړي زګا دا زمانہ کې په دای نعمتونه شروع شویو فرعون غرق شو او دای د موسی علی السلام سره خلاص شو فلسطین درالل او داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تراتلو پوری په دا دور کې بدای ډېر احسانونه او نعمتونه شویو بادشاہان په کې پیدا شو او داسې بادشاہي چې پیریان تابع انسانان تابع مارغان تابع او قسمه قسم نعمتونه به الله وکړل خو چې دای نه فرمان شو نو بیا په بابل او د نینوا بادشاہان مسلط کړل الله ولا مال ورکو الله ولا دولت ورکو دای راولا کېدل داګ پرسو پورې ټوګي شروع کړي حق پرسو پورې مسخري شروع کړي دای پورې خان دي او دا غي پورې ټوګي او مسخري کوي سورۃ المؤمنون آیت نمبر 110 یو سل لاسم وګورئ سورۃ المؤمنون زدا یوصل نام نا شروع کوما یوصل اتم نا قال سوفيا ولا تكلمونا او بوایو ارض الله اخزو فیا ولا تکلمون کره شای سبو په دې جانم کې خاصا کره کې دو ته وای د سبو کار دی دنیا کې کړو اکبر سو بسې غپلی و نو الله به وتاوي تاز در دې پورې حد دان سا کوم ذکری در دې پورې چې رګ تاسو نه زما کتاب تاسو هغه پورې ټوګه او مسخره کولې وا کنتم منهم تزهقون او تاسو هغه پورې خندا کوونکی وای آی پورې مخاندل وا کنتم منهم تزهقون انی جزیتهم اليوم بما صبروا چو ګور یغی د با الله جنت ور کړی دای به دا شریعت دی دای شر جوړی شیخ قران بکلا کلوی ولو کان تشدیدا بیان کتابه و اظهار قول من نبی محمدی که قرآن او سنت بیانول تشدیدی فإني بحمد الله ربي مشدد حلم شهودا وشهدو كل مشهدي بیا ټول را جمع شي او ټول وای چې دا متشدد دی دا بدمعاش دی او دا شری دی وای کنه رسو تاسو وای چې دا شریان دی او بدمعاشان دی خلق برا تشریع وئی نو بیا با خرمسگ امامت نبا میو باسی خطابت نبا میو باسی سوک برا سر امداد نکی نو زبا سکو ما واللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب جواب الله رزق ورکړي چاله چې خوشي به حسابا ته پروا مګو الله بدل به حساب روزي درکړي یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو انکم توکلون علی الله توکلا لرزقتم کما ترزق الطير د مارغانو چرتا څه کاروبارونه دي شپاړه سمې پاس کړي او غي لا الله رزق ور کوي ساروږي پاسي او ماخام ماړه کور ترازي نو الله به الله رزق درکې ويار زق من حيث لا يحتسب علما وګورا غیدا الله دا سي رزق ورګي چرته علما او جلوس نه است چې زمنګ تنخواه کما ده چرته علما وو بوګړتالو نګ چې مونږه د خوراک سمشته مونږ لا سه تنظیم ټول عمر جامه خا په زار خو ژوند دی خو الله ورزق ورکي والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکي چاله چې خوشي به حسابا سوره مریم و دیر شمایات وګورئ التوي زکریا علیہ السلام راغله سوره آل عمران آیت نمبر 37 زکریا علیہ السلام راغله وی حضرت مریم څنګه به موسم می ویلی دلی دی او تاسو کوي ان لک هذا و مریم دا می وی دا الله کوم ځای راغلی قالت هو من عند الله زکا کان الناس امه واحده او خلق ټولګه یو په دین واحده نو خلاف یو ګ فختلفو خلاف یو ګ هغه فختلفو دې ځای کې پټ دی او هغه سوره یونس وګورئ نو لسمات بے غیرت د خدای هم بدی شي د خنزیر غوخه الله حرام کړی دا په ټولو امتونو کې زکه هغه بے غیرت علامه ابن قیم وایي عدت الصابرین کې لیس فی البهائم لوتی سواه زکه مذکر د مذکر سره بدعملی کوي او نبی علیہ السلام خان کعبه سره تکیا والے وا نو هغه وی شکاونا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الا تستنذر لنا الا تدلنا مګا نبی علیہ السلام ته فریاد وکړه من لا امداد اولی نغواړي من لا دعا اولی نغواړي چې موږ ته دا کافر تکلیفونه او مصیبتونه راسي وې د نبی عليه السلام مخ داسې سور شو دا موي انار پکې نه جوړ شوې دي دا ننګي سر شو د حسینا اورانی شو ما ته وی حباب تا تس تکلیف رسیدو د پخوانو مدو هغه به دوا ضایع کړ خدا الله دې دین نه چانو وړولي هاي تاسو تکلیف ورسېد تکلیفونه هاي تیر کړیو د زبراس په حاشیه لیکلي دي ما طالب ګرای کې قتل او مطالعه کړو چې کلمه نبراس وي ا شرع قائد به نبراس به کوته نو پاغي لیکلی و چا چې زنه په جاندلې زمالک ابن نزیه او کما خبره چې ما جمعات کې په منبر کړي وا نن دا کوړو لاندې کومه خبره نو پرې خو دې شیخ القران په خپل ډایرای کې لیکلي دي چې زه تر ډیری کې ماشینو او په هغه زمانہ کې ډاکټر خان وزارتو دواز ډاکټر خان لور هغه دی او سک سره نکاح وتاړو او دای خلاف ما تقریر وکړ چې دا ناروا او غلط کار کړي دا وې نشلیو نو هغه په نشلیان عمر رات کړي چې ضرورت راغله وې ما تقریر وکړ نو په ما باندې پرچاو شو اجل ته بوتل شو تکلیفونه راکړې شو بیا چې کله قیوم خان وزارتو او قادیانانی مسلمانانی صابول عبد الغفار خان ته کافر وی پاګه وخت کې شیخ القران دای قادیانیت خلاف आवाज اوچت ک واغه ونیو او جیل ته بوته او حضرت شیخ القران لیکلی دی په خپل دایره کې چې زه په خر باندې سور کړم او زما بی عزتی وکړه ویل الله المشتکا او هر شیء القران لیکلی دی چې الله نه د اجر امید کوما نو تکلیفونه او امتحانونه دا خبرازی په خوانی یاد کا دا غي تاریخ یاد کا حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله دې مطلب خدا دې چې پیغمبر مومنانو به دا الله امداد وکړي نو له پیغمبرم نه امید شوو چاوی دا الله امداد وکړي نه نه دلته کلام مقدر دی پروا مکوي نو پیغمبر به ورته وی الا ان نصر الله قریب پیغمبر به ورته وی الا ان نصر الله قریب آیات کې اشکال دی چې پیغمبر او مومنان دواړوی متا نصر الله کله وای دا الله امداد نو پیغمبر به ورته وی دا الله امداد نږدې ده نو له پیغمبر نه امید شوو او بیا خو کدا سی نو بیا د دې امت مؤمنان هغه د پخوانو انبیاو نکله کوڅ سوره احزاب دویشتم آیات وګورئ سوره احزاب آیت نمبر 22 دویشتمه ولما را المؤمنون الاحزاب کلا چولی دا مومنانو ډلې د کفارو لرا هغه چې خپل مال نه ځان ساتي د پردي مال نه بم ځان ساتي او سالورم نه یعنی لرتشا چې ملک دې رشوت ورنه راکړل نه نو ملک با من راضي بیا د مجاهد پارا چې کور کې امني که کور کې امن نه نو بیا هم مجاهد نشي جنگي دي او هغه به ان شاء الله د تفریح نه بعد وایو نیمه ګنټه وقفه ده تفریح ده